ولا يتشبه فيها نقوشها ان متشبه کیږي په دې نفس کې هغه نقوش تی قوت بهیمیه ولا يلحق بها ضرر ضرر لونها یا وزر لونها اصل نسخه کې به وزر لونها دا صحیح ده او نه ملحق کیږي په دې نفس پورې بیا هغه وزر لونها هغه هغه چکم نه نخې دي هغه رنگ دي قوت بهیمیه قوت بهیمیه هغه میل هغه چه کوم هغه وی دا خیره ادی قوت بهیمیه خیره آبیا په نفس پوری نه ملحق کیږی وذلک دا ذکا لان النفس اذا تصرفت فی امر معاشها او دا ذکا چه کل نفس دے تصرف کے پا امر دے معاش کے و طاقت للنساء دا نفس دا مقصد دا چه دا غسی اغا نساء طرف تا محتاج وی وعافست اللذات دا نفس ممارسہ کے لذات سرا او قرمت لطعام یا د نفس د شوق ظاهری دی و خوراک فاجتهدت فی تحصیله نو د نفس بیا کوشش کی په تحصیل دی دی کی دغه شینو په تحصیل کی بیا نفس څه کوي کوشش کوي حتی استوفت منها حاجتها تر دې چې نفس بیا له دغه شینو نه خپل حاجت پوره کی وکذالک اذا غضبت دارنګ چې نفس کله غصه شي او شحت یا بخل اختیار کی بشیء په یوشي سره فانها لا بد في تلك الحاله نو نفس بدی حالت کی وی تستغرق ساعتا في هذه الكيفيه چه دغه کیفیت دته یو ساعت دے په دغو کیفیاتو کی مستغرق وی لا ترفع الى ما وراءها او دغ کیفیت نما وراء نظر نکی نفس البته تخامخا نو ټیک تا ده مقصد دا دی چی دغو شیونو ته ضرورت وی خو چی کله هغه ضرورت تیم تیر شی بس خبره چه سی ختمه شوی او نفس دی مضایقو نه اوزی و ان کانت غیر ذالک او کچرت دا نفس غیر دی خبر و یعنی سماحت نو پکے فانها تشتبک معها تلک الکیفیات نو دا کیفیات دغه سے نفس ترچی خلط ملت وی ٹک تا نفس جما طرف ته ضرورت وی نفس خوراک طرف ته ضرورت وی نفس سکاک طرف ته ضرورت وی دی ټول شینو ته ضرورت وی خو چې نفس کې کله سماحت وی سماحت وی نو عادی دغه مزایکو نه اوزی نو بس چې هغه خوراک لږ وکړي لا چې کوم معمولی غوند شی هغه پوره شي نو بس نفس له دینه اوزی او بیا الله تعالی طرف ته چسی متوجی سی اکه د نفس کې سماحت نو نو نفس دغه حالات سره دغه سی چی تړلای بس بیا ورځي دغه سوچونه لای دغه خوراک سوچونه ای لای دغه شهوت یای بل یای بل یای بل اکه نفس کې سماحت و بیا دی دغه تنګیګانو نه اوزی او بیا خپل حالت ته چسی هغه چې کوم ضروری شی هغه پوره شي نور بیا الله تعالی طرف ته چسی متوجه شي او چې سماحت نه پکې بیا په دغه کیفیتو کې دی دغه چې وی دنه نه وی بالکل دے دا سی مثال دا لکه نفس کی سماحت وی په مال کی نو دے مقصد دا چې مال و دولت خرڅ کی نو بس ورستو بیا زړه نه پسې بد ا که نفس کې سماحت نه و بیا زړه چی پسې بدی که نفس کې سماحت و نو ټیک تا چا ورنه څه پټ کړ نو هلته خو لږ غوندې پریشانی ورته راشي نورې دونه ډېر بیا پروا نه ا که نفس کې سماحت نه و نو هغه مال و دولت پسې کله دی بیا څه شي لیونی شي دا ولې پسې لیونی شي دا بیا هغه دب نفس کې سماحت نه وي یعنی بخل وي پکې تا فیاضي نه وي په پوه شو په دې خبرې ښه جي د نفس کی سماحت موجود وی نو چه کله دا نفس د دی وجود نه ووځی او دنه د علایق ظلمانیه چه سی ختم شی نو دی خپل هغه اصلی حالت ته چه وکی رجوع وکی اچه په دنیا کی دی قوت ملکیه مخالف کارونه وو هغه مقصد دا دی چه بیا دی هلته نه میندی دلته خو اوس مجبوری ده چه مثال نفس به خوراک غواړی سکاک په غواړی دا شیونه به غواړی ځکه چه الله تعالی ورله څه ده بدن غلاف راغوستی ده خو چې نفس کې کله سماحت موجودی نو دلته خو ضرورت په بنیاد خو انبیاء کرام ګوره خوراک کړای دا سکا کې کړای دا او ودونه به وو او اولادونه به وو نو دا شینا مقصد دا خو په نفس کې خو به سماحت وو نو چې کله بیا دا نفس د لوی خلق وی نو ایغه نفس لدی اغنه اوزی بدن نه نو بیا د علایق تی دنیا سره به هیڅ ربط پاتې نشي او الته به د انس چکی محسوس کی او الته د پاره فراخه چوي زندگی وی او چې کوم نفس کې سماحت نه وي نو هغه د نفس دغو حالاتو سره چې وي دغسې تعلق موجودي نو که نفس د بدن نه اوځي که نه نو ده کې دا شیونه دونه منتقش شوي چې بیا هم دغو شیونو سره یو قسم چې تعلق پاتې وي او د هغه له وجې نه دته غم او حزن چې کېږي بیا محسوس کېږي هسې اوس په دې خبرې پوه شو سماحت د نفس باندې ادا شی ده فان کان سخیا نو که دی سخی سړی و او سماحت و پکی مال لحاظ سره لم یجد له بالا پروا یې نی خیر د سړی خدای به وی نور راولی و ان کان رقیق النفس اکا چرت دی رقیق النفس و ضعیف النفس و او نفس کی مال لحاظ سره سماحت او فیاضی نوا سارا کل مجنون نو دی بالکل لیونی غوندی شي اناری کوي ما مالا ما مالا وما کان فی داعیت المعاصی الممنوعة عنها اکه مقصد هغه ګناهونو ته واخلی چې کوم نه انسان منع کړی شوی ده دا نفس په شریعت کې نو بیا سماحت بچا ته ورته وایي یعنی د ګناهونو نه ځان ساتلو ته بیا سماحت وایي یعنی د تقوا بیا سماحت ته او د دې ضد بیا څه شی دا فجور ده به هر حال سماحت چې یو خاص شی نه ده بلکې مختلفو شیونو په اعتبار سره سماحت او ضد سماحت نامونه بیا چې دي جدا جدا دی سماحت خو یو غټه خیټه لري دارنګ عدالت خو یو غټه خیټه لري طهارت خو یو غټه خیټه لري دا خو شاه صاحب د ډیر مختلفو شیونو پاره غټ غټ بیا چر باسلی دي لکه مقصد مختلف نالی یا غټ یو طالب او تر باسلی یو طهارت تر باسلی دا یو اخبات یو عدالت او یو چشه سماحت نو دا ګون شای دی ټول بیا سماحت لاندې را درومي تقوا سماحت ته عفت سماحت ته سخاوت سماحت ته په پوه شوې دا ټول بیا چا لاندې رادرومي سماحت لاندې رادرومي اوس د سماحت بیا چې په انسان کې راشي نو څه چل وکړي واذا تمكنت السماحه من الانسان کله چې سماحت په انسان کې راشي بقيت نفسه عريه نو باقی شي نفس د عاری عن شهوات الدنيا د شهوتونو د دنیا نه بیا نفس عاری وي چه منع کئی انسان لره دی دی خبر نه چه په ده کی قدرت ونیسی هغه ضد دی کمال چه هغه په انسان کی مطلوب ده علما او عملا حاصل روباسو سماحت چاته وتای چه په انسان کی داسی یو حیعت رئیسی خدای دی په مونږ کی راولی چه دا په انسان کی داسی یو حیعت رئیسی چه دا حیعت بیا انسان چی کم انسان دی پارا مطلوب کمالات تی علم لحاظ سره دی پارا چی کم مطلوب کمالات تی یا عمل لحاظ سره چی دپاره کوم مطلوب کمالات دی نو هغه کمالات مطلوبه علمیه او عملیه دی هغی مقصد چی کوم ضد ده دی هغی نه بیا دا انسان چه کئی منع کئی یعنی هغه دی کمالات کمال مطلوب علما او عملا ضد چی کوم دی هغی نه دی چی کوم شئی منع کئی دی دغ هیئت نام چه شئی ده سماحت ده نو چې سماحت سړی کې موجود وي نو هغه شی چې هغه د تا په کمال علمي یا د تا په کمال عملي باندې فرق راولي هغه شي نه به تا نفس دغه هیئت بیا څه کوي منې کوي چې دا کار مه کوه دې کې ګوره تا کمال علمي خرابېږي دې کې دې کمال عملي خرابېږي تاسو په دې پوه شو اوس دې ته سماحت وایي ښه جي بل صفت چه شاید اغا عدالت تا الرابعات العدالت چلرم نمبر اغا عدالت تا وهی ملکت فی النفس ا د نفس داسی چی ته به وایی چی په دی افاعیلو باندی پیدا کړی شوی ده ولی هر سړی طبعا د عدالت چه ده پکی پروت ده چه عدالت تی وی والسر فی ذلک او راز په دی خبری کی دا ده ان الملائکة والنفوس المجردة عن العلائق الجسمانیة ينتبع فيها ما اراد الله في خلق العالم او راز په دې کې دا ده چې ملائکه واخله او دارنګې هغه نفوس مجرده واخله د علائقو جسمانیو نه یعنی د پاکو خلقو ارواح دا بیا هلته په عالم بالا کې هغه ملائکو په لړۍ کې وپېرل شي نو دا ملائکه واخلا او نفوس مجرده دی علائق جسمانیه و نواخلا ينتبع فيها منتقش وی پدی کے ما اغشای اراد الله في خلق العالم من اصلاح النظام ونحوه گورا د عدالت ولی ښه شی ده؟ عدالت هسی لنډ مو په پوه که بیا یی معنی درته کوم عدالت ځکه ښه شی ده چی عدالت سره د نظام د کلی او نظام د ملک او نظام د یو محلی وغیره دا چی وی برقرار وی نو چی دا برقرار وی نو څه وشو دی وی چی څه وشو هلته الله تعالی د ملأ اعلی په نفوسو کی او هلته الله تعالی د هغه ارواحو کی چه کوم د مادې نه مجرد شوی او د ملائ اعلی په لړۍ کی چه وی تیرلی شوی لکه د انبیاء کرامو ارواح چه کوم دی او مقصد دا دی چه د نیکو خلقو ارواح نو دا مقصد دا دی چه د دغو په ارواحو کی هلته خدای پاک دا خبره منتقشه کړی ده چه کوم خلق اصلاح د نظام کوشش کئی تاسو ایغه پاره څه غواړو دعاګانې غواړو او چې کوم خلق فساد دی نظام کوشش کوي عدل عدل انصاف نه کوي نو هغه پاره تاسو څه غواړو بددعاګانې نو عدالت دی وجه به سړی د هغو دعاګانو یا او د عدالت نه دی وجه نه به سړی د هغو بددعاګانو چې سي مستحق شي نو دا څه معمولي کیسه ده نو عدالت دوره لوی چې دا صفت ته چې کوو درنه هغو دعاګانو مستحق که نه وی بیا بددعاګانو چې مستحق اوس مسر په خلاص ګور شاه صاحب ابحاث ټول سره ملاو دي مخکې سړی په پوه شوی څه ناڅه په ابحاثو بیا اسان وي اوس ته ګورو والسر فی ذلک او راز پدی خبر کی دادا ان الملائکۃ والنفوس المجرده چ فرشتے او دارنگ اغا نفوس مجرده دی علائق جسمانیونا ينتبع فیها پدی کی دا خبر منتقش سویدا ما اغا شای اراد اللہ فی خلق العالم چ اغا کوم خدای پاک ارادہ کړی دا په پیدائش دی عالم کی دی اصلاح دی نظام ونحوهنا د اصلاح دی نظام دو پزین کی پرتا دا نو اوس که یو سړی روح دی جسه نه جدا شی او په ده کی دا صفت موجود وی دا صفت تی عدالت پکی تا چوی موجودی او اصلاح دی نظام پکی تا صفت موجودی ابتهجت کل الابتهاج نو ده روح به په کامل خوشحالی سره خوشحاله وی ووجدت سبیلا الی اللذة المفارقة عن اللذات الخسیسة او دی دو روح بلار میندکی په طرف تی اغا لذتونو اغا خوشحالیگانو چی آب جداوی دی دی دنیا خوشحالیگانو نا آ به میندې کی و ان فارقت او که یو سړی نه روح جدا شو وفیها ضد هذه الخصلة او په هغه کی ضد دی خوی وی ضاق علیها الحال نو په هغه باندې به هلته حالت تنګ شي مرګ نه بعد وتوحشت او دی به توحش محسوس کوي وتألمت او دردونه به محسوس کوي او دغو اخلاقو دے پارا خدای پاک انبیاء کرام رستولی چی آپ معاشرے کی عدل انصاف رائج کی خلق پا نفوس کی سماحت پیدا کی او مقصد دا ده چی اخبات پیدا کی او طهارت چکی دعوت وچلی دغو دی پار خدای پاک انبیاء چی دی رستولی دی فاذا بعث او دارنگی نبی چی دا پار رستولی سوی مخت مزکی پارا چی اقامت تی صالح نظام پا مخت مزکی باندی وکی نو کدی نبی چا امداد وک نو ده دی عدالت امداد وکړ نو ځکه به مقصد دا دی چه دا کامیابی او که د نبی چا نافرمانی وکړه نو ده دی عدالت صفت یو قسم ته چه وکړه نافرمانی وکړه ځکه به دا چه وی ناکام وی تاسو په دې پوه شو ولی نبی اصلاح دی پاره چی وی رستول شوی چی په مخ ته مزکی باندې نظام صالح ادی الله تعالی نظام خو اصلح نظام د چ هغه رایج کی نو چوک چی د اطاعت کوي هغه د عدالت صفت اطاعت کوي عدالت صفت پیدا کول غواړي په خلقو کې رایج کول غواړي هغه کامیاب دی څوک چی دی نبی مخالفت کئی نو هغه یو قسم ته دی عدالت صفت چه کئی مخالفت کئی او دی هغه په خلقو کی رکاوټ جوړول غواړی نو ځکه دا خلق بیا چه دی ناکام دی فاذا بعث الله نبيا لاقامه الدين نو چې کله خدای پاک یو نبی اقامت دین د پار ورواستي وليخرج الناس من الظلمات الى النور او دې د پار چې خلق دې تیارو نه نور طرف ترو باسي ويقوم الناس بالعدل اخلق فعدل سره قائم شي فمن سعی فی اشاعت هذا النور نو چې کوم خلق کوشش کوي په اشاعت دې نور کې او د نبی هغه ملګرتیا کوي ووطع له او کوم خلق دې پر مقصد دا توتیا تمهید په خلقو کې تړي کان مرحوما نو دا مرحوم غان شي ومن سعی لردها او څوک چې دې هغه نور رد کولو کوشش کوي و اخمالها ا دې ضعیف کولو او مړولو کوشش کوي کان ملعونا مرجوما و اذا تمکنت العدالة من الانسان او چه کله عدالت په انسان کی راشی نو بیا څه وشی وقع اشتراک بینه و بین حملة العرش نو دلته انسان او د حملة العرش په مابینځ کی مابه الاشتراک موجود سی حملة العرش کی عدالت تا او دی کی عدالت نو د انسان او د حملة العرش په مابینځ کی بیا اشتراک موجود سی لړۍ کې وپېري و فطنت کیفیت انشاء بالشرائع الالهیه ا که ته په دې باندې پوه شوی یې چې دا اصل کې هغه کیفیت دی هغه پټ کېدلو د شرائع الالهیه او د بحسب کل عصر منها نو که ته په دې خبرو پوه شوی یې شاه صاحب وایي اوتیت الخیر الکثیر بیا تا ته ډېر غټ خیر درکړی شوی ده وکنت فقیها فی الدین او ته په دین کې تا ته پوهه خدای درکړې ده ممن د هغو خلکو نه ګرځېدلی اراد الله به خیرا تصد الانسان عنها چی انسان دی دی فطرت نه منع کئ و حیل او ځنی داسی حیلی دی تکسر الحجب چی سبا بیا دغه موانع سړی په ماته ولی شی و نحن نريد شاسوی چی موږ دا اراده لرو ان ننبهک علی هذه الامور چی پدی امور تا خبر کو چی د فطرت په کوم اسباب حاصله پدی دی خبر کو او بیا دی پدی خبر کو چی دغه چلور صفات نه موانع سدی پدی دی خبر کو او بیا سبا دغه موانع لری کایل ځان نه نو ایغه پر حیلی سدی بسم الله الرحمن الرحيم باب طریق اقتصاب هذه الخصال و تکمیل ناقصها ورد فائدها ګوره د تکمیل شاه صاحب په زمانه کې ذکر کړی ده کنه شاه صاحب په خپل شاعري دا شاه صاحب اوس را درومي او په دې باب کې دې خبره بیانول غواړي چې ټیک تا اصل خدا دا چې انسان دا د سعادت په دومي طریقې سره دا چکي حاصل کړي او دي سعادت په دي دومي طریقې سره حصول دي پارا الله تعالی بعثت دي انبیاء چدا کړای دا او ټیک تا دي دي حاصلولو ډیرې لارې وي ډیرې خو چې ټولو باندې سوچ وکړو نو شاه صاحب ویل چې بیا چې سرر غونډې کې نو بیا تقریبا څلور صفات ته د دې رجعه کیږي چې دا څلور صفات سړی ځان کې راولی نو بیا بدای سعادت چکی حاصل کی بیا یې هغه څلورو صفاتو تر تا اجمالي غوندې تشریح هم وکړه اوس شاه صاحب په دې باب کې دې خبرې بیانول غواړي چې ټیک تا سعادت خو به هله حاصل شي چې دا چلور صفات سړی په ځان کې راولي دا به دی په ځان کې راولي څنګه چې حتی دی په ځان کې راولي او بیا د سعادت چسی حاصل شي یا یو سړی دا دکی دا صفات شتا خو ناقص دی چه دی؟ ناقص دی لا دوه پکې ته شته یو نه شته یا دوه پکې ته شته دوه نه شته یا درې شته یو نه شته یا ټول شته خو لږ لږ درجې کې دي کامل نه دي ملکې نه دي جوړ شوي نو اوس په دا سړی څنګه د دې ناقص تکمیل کوي چې دا صفات ځان کې خود کامل مکمل کی یا یو سړی دا ایخ کی دا صفات وه خو بیا دی چه عوارضو او دی وجوهاتو دی وجه نه دا صفات اربعه دنا پاتی شو صدا سے خارجی عوارض غند پرال چه دنا صفت تی عدالت غریب نبی پاتی شو یا سخارجی عوارض پرال چه دنا طہارت پاتی شو یا مقصد سماحت یا عدالت دا شئی نه نو اوس بیا چی دی هغه فائد شئی بیا رد کئی نو دی بس طریقی نو شاہ صاحب پا دی باب کی دی دی خبر بیانول غواړی چی دی دی خصال اربعو تحصیل طریقی د دې خصال اربعو هغه حاصلونې طریقې او د دې خصال اربعو هغه ناقص و تکمیل او د دې خصال اربعه چه تانه فوت شوی وی د هغې بیا رد کولو طریقې چه څنګه به ځان کې سړی چه کی ارمیندې کی دی خبرې بیان پکې کئی او چی کوم د تحصیل طریقی دی هغه بعینه د تکمیل او د رد فائد طریقی هم دی چی په کومو طریقو سره دار حاصلیږی هغه طریقی دی دی پاره هم دی چی بیا به تکمیل که ناقص و بیا به تکمیل په هغو طریقو سره کای او که فوت شوی و بیا به بیا رد کول هم په هغو طریقو سره کای نو په دی باب کی شاه صاحب د دی خبر بیانول غواړی اوس تاسو تمام اخ کی ویلو چې انسان کې خدای پاک دو قوتونه ایښي دي یو قوت نظری دا او یو قوت عملی دا نو ایغا نشاہ سے تعبیر پا تدبیر علمی او تدبیر عملی سارا کئی چی اوس دا خصال چی سړی حاصلوی کنه نو د دی اکتساب آ په دوه تدبیره باندی بنا ده اله حاصلولای شی چی دا تدبیر علمی هم وی او دغه تدبیر عملی هم وی نو اله به دی بیا دغه خصال څه کی حاصل کی تدبیر علمی دا ځکه ضروری وی چی د طبیعت دا د هغه قوا علمیه او منقاد وي طبیعت چی وی دا د هغه قوا علمیه او چی وی منقاد وی لکه زړه او دماغ دا قوا علمیه دی نو طبیعت د دې چی وی منقاد وی ګوره مثال په تور باندې داسی دا چې تو شو مثال په شهوت کې او بالکل په جوبن کې او دې ټیم کې درته اطلاع رااله چې مثال هغه بچی دې مړ شو یا دې هغه پلار مړ شو یا داسې یو غم غټ هغه فورا د شهوت سکی کینی ولی کینی ولی کینی کنه دا تو خود طبیعت کے برابر یا خود کلا و خندا یو گپ شپ تی جوړ کړی دې کې درته چوک په منډه راغی چې هغه ورور دې فلانی مړ کړ فورا دې په طبیعت کې چرای سي فرق ولی د طبیعت او مزاج دا د هغه قوا علمیه او چوي مطیوي او د قوا علمیه او فرمانبردار او تابع وي ادي هغه مطابق مقصد دا دی چې بیا په دې کی فرق را درومی نو دی وجه نه تدبیر علمی تدبیر علمی دا چه دا ضروری دا تدبیر علمی دا دی دی وجه نه ضروری اوس هغه تدبیر علمی صدا دغه چلورو قوتونو دغه چلورو خصلتونو حاصلولو دی پارا هغه تدبیر علمی صدا آ دادا چه دی اللہ تعالی